بسم الله الرحمن الرحيم باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها د عوارض بیان شروع ده عوارض په دوا قسمه دي یو سماوي دي یعنی غیر اختیاري او یو عوارض اختیاري او اکتسابي دي د مخ شي باب شي کنه ای اورې زه بیان مو چې غیر اختیاري وي سماوي وي کنه من سبق ول حدث پر مزه شي صحیح ته به ودسی ور پیش شو لا کنه هغه بیان وشولو چې هغه وړا به ودسی پر مزه چې ور پیش شي کنه دا غل میز پسې د وینا خو میز کړای نشي ونه یا څه قضا خدا سو چې مين د فساد کو ځکه چې منافی د صلات موجود شو حدث موجود ده و دې په خلاف باندې نصر ولا ده حدیث ولا ده من کافی صلات او رعفا فلینصرف هغه بنا کړل شي اس دې عوارض بیان ده چې هغه اقتصابي دي او اختیاري دي دا بیا په دوا قسمه دی یو هغه ورز دی چې لمونځ فاسدوي بل هغه ورز دی چې لمونځ مکروه کوي دواړه بیان دا ما یفسد صلات او ما یکره فیها بیان د ای عوارض چې لمونځ فاسدوي او د ای عوارض کې چې لمونځ هغه مکروه دی په منځ شاه چې در پیش شي یا نفل دی درنګه امام دا یا مقتدی دا یا منفرد دا که امامت کیا او که ملو پس ویلوړ به ته وژګه دی او که ځون تلمیس کې وژګه دی کنه عامدن او ساهیان په داسې حال شي کنه چې دای کست کوین کوو یعنی دا ور پر لږه چې دا پر مزوی لوري بیا ځاګړي او ساهیان او دا امام و یا مقتدی و یا منفرد و قصدن و جګدل او قصدن جګدل دا معنی چې میز ور پر ده او صاحب یا وی روین کده المزلرا سبا کوین کده مزلرا سهو دلته عامه ده چې د کنه عامت خلاف ده چې په کوز نه وي یره سهو شوه ده یا نسیان ده یا کنه خطا ده سهو و نسیان شي فقها فرق نکوه او حکما په دې شفار کو په صفه په نسیان شي چې نسیان دې ته ویل شي چې صورت کې حافظه نه اوزي او د مدرکې نه اوزي انسان چې قوت باطنی دي خمسا قوت باطنه مثل چې کیم شای اور وی یا پسترګې باندې ویني یا وسکی د حواس همسا ظاهرا مې چې کیم شي دراکو کی کنه بيدا دريمي حافظه ته کیم صورت چې دی کنه هغه رنګ شو وي د مدرکین رنګ وي او د حافظین رنګ وي دې ته نسیان وي ته ویل شي دې ته ویره وي ته ویل شي چې بیا ځکه یې به کنه کسب جدید ته محتاج کېږي نو سبق په بیا ځکه وي او صحابه دې ته ویل شي کنه چې لږ غوندې کنه غفله شي هغه صورت ته به توجه نه وي کنه په حافظه کې پرېت تا خلک کې به غفله شو دې ته سهوت وي په معمولی تنبیه سره بیا ور پړ کې چې معمولی غوندې کنه بيدوري کې معمولی غوندې فتح ور کړل سیور بيدور شي کنه هغه شی بیا ته حاضر شي ونویر نه وي یو صاحب بالکل دا ونویر چې په مزویل بالکل دا ونویر ده وی چې کاس نه کوي لوډیو کنه خبره ترې راونه کړله دا غل می متوي او یا بالکل وی نبی رحم د خو معمولی و دې به سوچ شو لږ و دې به سوچ شو کنه الموزنه و دې وژاګدو په دې سره مين موتا یو خطا دو خطا ته ویل شي کنه چې تورا کنه هغه حالت نه ویره حالت ته یو دي دا کنه خو دې کې فعل تو کس نه وکړه نه فعل په خاطر دې نه وشو لکه فرض کا پر رضا شي کنه رضا دې په لور کې رضا مې نیولې دو خله مې زه مزمزه کې خله مې ذکر خدای عاصي به اختیار یې بلوړې دې خطا وته ونه شي کنه دا غده پر چې په موضوع ویډیو کنه الحمد تر ولا یا کول حواله تر ولا کنه به اختیار دې کنه په جواب باندې کنه کلام وته شردو دې نه وتله بطل صلاته په دې ټول سره د شکل میزي باطل شو یعنی کلام دغه مفسد د مذکره په کلام سره مين متیږي خلاف للشافعي رحمه الله خلاف ثبت ام وشبي صاحب لره د حنبلا دا مذهب دا کنه امام احمد سمس چې کنه په کلام سره مين متیږي کنه کله شوی کډیر وی کنه که په خطا سره وی که په انسان سره وی د حنف سره متفق تا چې په کلام سره مين متیږي او امام مالک صاحب هغه وی چې په کلام سره مين متیږي البته هغه کنه کلام چې د موضوع اصلاح ته پروي الموضوع جوړولې دې پروي کنه الموضوع جوړولې دې پرنه په دې ګومان مې چې مو خو مس پیرا کړه ده په دې ګومان مې چې کته مو مس پیرا کړه ده به تور ژغدو شي هغه به دای مفسد نه بری یا لشکی کنه کلام بی کنه ډیر کلام نه بی لشکی ونه کلام بی هغه به دای مفسد نه بلی کنه خو ډیر ژغدو بی هغه مفسد نه بلی و امام شفیع سے بھی کنه اخلاف ته په خطا پر نسیان شه د کوز ولا و د عمد ولا کلام خو الميز مطلقا خر پوي کنه وی کډیر وی کنه کله مزه اصلاح ته پروي کله مزه اصلاح ته پرنوي خو چې خطو شي یا کنه نویر وی د پښ د خلاف ته چې په دې سره مين نه موتېږي خلاف الشفيع في الحطا والاسيان خلاف سره مشي په خطا او الاسيان شي یو کله راځي کتاب لیون روغلی وي مې هو کارګوزري به دوي کنه بهر ملک ته لوړ وي په افریقا ته چتا و چې سبو په ملو په سوي لوړ وي بیا سبو مې کړو په معاوضتین سره کول او بیر فلک کول بیر ناس باندې میس کړو ملو بیا دا اول سرات کول دا نه ویر شو په لوښ لګیا دی چې ټیل می وټ ایسه ټیل می وټ ایسه روشه یې چې زه به سوی یم فتح رو کیسه امیر نه په موته موته وکړه که چې بیخ سره مینه ولا وړه ول خو یې کومه چې خپل مدینه سره وکړه که نه پات خې ورکړې پشه نه زنه مذهبې ولا که نه لږ کې ونه کلام چې المزه اصلاح ته پرې پاسه امام مالک سبل مینه موته وي و امام شفیع سبب که چې خطو شي الحمد تر ولا کول هوا تر ولا آیات سد تر ولو کنه خو په ژبه دې کنه کلام وته یا بالکل د لویر د چې په مزه ویډیو آزي چې نه موته وي ومفزع الحديث المعروف ومفزع الحديث المعروف ويدو مستدل امارون حديث تا مفزع ازوی د ګبرهټ چې د کله په ډور په دوی شکل سایور منډه کوي منډه وایي اته مفزع وته ویل شي دوی ته نام راته مستدل اې د دلیل هغه حدیث ته چې معلوم حدیث ته طالبونه مولوی ته کنه هر چا په ژبه باندې ده په زیره یو اچار په منو شي کنه په دې بنا مخوز نه دی محمد دا نه پیرته دی هو ده هدايه چې کوم شارحین دي او د حدیث مخرجین دي کنه و چې دا حدیث چیرته دی کنه حدیث په کتبه شو دا حدیث په دې الفاظ باندې شتانه رفعان امتی الخطا و نسیان چیرته و چې نشته البته په ابن ماجه شي کنه وانما هي التسبيح والتهليل وقراءه القران مسلم شدا روایت تمیز شو لکه حدیث معاویه ابن حکم السلامی واقعا دو معاویه ابن حکم السلامی مخشه په لمنځه شي کنه خبره تر روو به پر مزه به ژغدل پر مزه به لوړ وی سړی به نو سلام به پر وچولو کنه جو به ورکو چې وعلیکم السلام پر مزه به لوړ پښتنه به وکړه چې سره کات سواله کنه جو بیر کو چې یو رکعت یا دوه رکعته شوه ده که نه مسبوق ته بې فاته ورکوله معاویه بن حکیم سلیمي فرمایي چې که نه بینما انا اصلي مع رسلم اذ عطسا رجل في القوم نبی صلی الله علیه وسلم پر مزي ویډیو کې چې یو سړي پرنجای وکړ که نه پر مزه شه به مې خو په خبره ته ریډ وي چا به چې پرنجای کو دومره به تکلیف فقوت يرحمک الله به چې ا د په شان معلم نه مې په دنه مختار لیدل چې تا او نه مې په دنه وسته چې تا کنه مشفق ایسوز لیدل دا کنه فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني نیو چې کار ته وکړه غوسه نه ته وکړه په یو کې چې دا نه په یو نه شوې دو کنه نیو چې کنه وله و دې کنه بدر ده ته ویل کنه ډېر په پستا په خژایر ته ویل کنه ان هذه وانما هي التسبيح والتهليل وقراءه القران او دا الميز فقط تسبيح تا تهليل لا او د قران پاک قراءت تا افعال دي کنه خو اقوال خو به تسبيحات وي چې کول کې به تسبيح وي یا به تهليل وي یا به قراءت قران به کنه کنه سبحان ربي الله يا سبحانك ربي العظيم يا سبحانك اللهم يا الحمد لله كنا وخبرت ترى كلام نشي نشتا د خبره منسوخه شوی و کنه خو یې خبر نو کنه وما رواه محمول على رفع الاسم امام شافعي د استدلال نه جواب کو ا حدیث کنه په دې تکبیر باندې چې ثابت شي چې د حدیث ته بنا محمول ده على رفع الاسم پر رفع د ګناه باندې کنه رفع عن امتي الخطا والنسيان يوزع عن امتي الخطا والنسيان وما استكر عليها ومو متنا كان پرتشوا ده امو مرت نه سکت سوا ده یعنی گناه نه سکت ته چې په خطای و چر ونه وشي په ویره ونه شي کنه یا زبردستی په مو ده وشي بیا مو وته کنه حت هغه نه گناه نه پرته شو ده گناه په اکیات سره کنه په مخوز ده دا چې کنه په دنیا شبا مخوز نه وي دنیوي احکام به په لګیږي کنه انا چا په خطیب نه کنه سړی مړ کړو لا خو وشتله په خطیب سړی نه مړ شو امام شفیع صاحب چې په دې باندې نه کې شته کنه قرآن پاک حکم ده د صاحب نه کې پرې کوي کنه کې فرا به پرې کوي نه کې به پرې کوي په خطیب باندې چا مول دې کنه زیا کړو مو دې نقصان کړو کنه مو فائدې مو ګټ کړو کنه په دې نه خپل کچې مور خطیب وشل کنه بلکې قیمت به پرې کوي البته په ګنګور نه بخلاف سلام ساهینا دا غا جواب دا دی امام شفیع صاحب د قیاس مقدر نه ځکه ذکر نه خو قیاس یې وکړو چې په خطی باندې یا په ویره باندې ژغدو دا سلو کا په منځ کې سلام کنه وړه په ویره باندې په قاعده باندې یو سی په ویره د سلام وړه ولکه چې کلمې پیرا د پیرا کړه دنو کنه سلام هو کلام د السلام علیکم کنه خو په دې باندې حتی سال مې نمو ته ویسته کنه دارنګه په ویرا باندې کنه قبل ټاګه د روشه په دل مندوشي موت هدې ملوکا اې دې کې اکیاس مقدر نه جوړ کو چې په خلاف اسلام په خلاف ته سلام نه په سلام باندې کنه ا کلام ناسیان مورات کنه کیاس کوا لأن من اسکاره سلام مسی جهاتین دا په دې دوا جهاتین دي من وجهین دا ذکر دا سلام د خدای په کلوم ده او دارنګ دعا دو کنه او من وجهین دا کلام دا ځکه چې کاف خر خطاب پر موجود علیکم په دې کې خطاب په واجب نه کنه دا کلام شو نه من وجهین دا ذکر دا من وجهین دا کنه کلام دا و ادوار جهاته و ادوار وجه له حیات له حاشو دا کنه کچیر سلام کزن وړوي السلام علیکم کنه سلام کنه کزن وړوي چې نبی یې چې د پر موضوع لوري کنه بیا په داله حاصل به دا ذکر لیکل تو قتل ذکر له حال مستور چې دا ذکر ده پر مشه کا څه ذکر تر کې پاسره مې زمو تیری او معتبر ده کنه کلام په حالات تعامد شه لما فيه من کافی الخطاب ځکه چې په داسې کافی خطاب موجود ده او کستا وکړو کنه تعامد ده که ځنې کې بیا په دا وشه کنه کلام شو نه په کلام سره مې متېږي کنه چا ته غابر پیش ده الیاذ بالله او یا د درد وجه نه وي کنه خوږېږي کنه سی موت ګډ وي خوږېږي یا بیمور ده کنه هې دی وایي چې کیما ژړو شي کنه نری ژړو ایت انین وته ویل شي فان ان فیا کچری ژړو کړه پر مزه شي او تا اوها یا کنه اوه ټکا وکړو اوه یا اه ټکا وکړو دا پر یو ده کنه پر یو دی کړه اه یا اوه او بکا یا ژړو وکړله فرتفا بکاهو بیا وځي چک شلو یو هغه ژړو وکړ چې یې سره یې وی او وځي چې کړه اته بکا وته ویل شي یو بکا دو کنه فرتفا بکاهو او وځي چک شو بداغه ژړو کسا یا کنه پریوت کسا یا هغه نه انین کسا فین کار من ذکر جنت و نار کدا د ذکر د جنت و جنبی یا د ذکر د نار دی وجنه وی لم یقطعها بدال میز نکا تکوی پر مذهب دی ویلوړ یې کنه او پر مذهب کې جناب تر پر شو کنه دغه دی وجنه کنه یا جناب تک نه د پر شړو دی وکړل کنه او یا دې کنه افسوس وکړو چې دا غبي مشته کنه پیدو شي میر به کنه جناب ته ویر شي کنه به شي ویر کنه یا یې نه وډر دی دا غا جړو درک کړ په یو ته خوشو باندې چې عادل موضوع کنه مغز ده ان نه خو کنه د خبره دلیل ده چې دا سای بالکل دنیو نه په دنیو د مفیهانه بالکل منقطع ده او ټول توجه اخرت په طرف نو کنه او په دې باندې چې د اثر وشو کنه شروع په دې ورغله کنه بالکل دا متوجه ده کنه د اخرت ته متوجه ده کنه واخره په طرف متوجه ده دا خو د المزق نه بالکل کنه غمه ده کنه مطلوب ده پر مدو شي کنه دلال کو پزیو ته خوشو بونه دا پښور شي لاندې یو کله ده په دا شي یو مولانا فکر محمد صاحب د تانوي صاحب اخري اخري خلیفہ و سرحد شي کنه یو مقابله ورغلو ملاقات ته مزګار مزبونه بس په تکبیر وشو کنه په مزو درځو کنه په مخ برج برج ژړوي شي کړه کنه په دې ټان ژړوي شي کړه چې کله سلام ورته کنه بیا په ژړوي شي کړه کنه فقیر محمد بوکای نه کبو ژل به ډېر په موږ شه په سره مینه خراب پیږي لأن يدل على ذات الحجاج ذات فزيتا خشوبونه چې په دې سره شي کنه خشوع دو او کنه توجه برابر دو کنه او زړه کنه عاجز شوه دا بالکل تصورات دنیا منقطع ده دا څه اظهار کې فکر من کلام الناس بدا شروک د کلام الناس نه بدا کنه خبره دي وای کدا سی وی کنه چې عینونی فإني مصاب خلق مو مدد وکي سره کوي مو ته تکلیف رسول ده کنه امو سره شرکت وکي په مصیبت سره مو سره مدد مو کي سره په مصیبت سره کنه یا په درد سره دا دې خبره دلیل ده کچره کنه داسې ویلي په دې عبارت الفا وی کنه چې عیني فیني مصاب عیني کنه فیني وجیع په دې هو قطعا من متری له کلام ده کنه دا رنګ دغه ژړویا دې کنه کنه یی دو اې دې کنه یادو یې معنی و جنت ولا یا دې ير ولا ژړو کنه هغه کدا سره لکه چې سولې وکړ الله معز من نار الله معذب من نار الله مجرم نار الله مدخل الجنه که په صریح الفاظ باندې دعا یو کړل مې نه مو تیږي دا کنه یاد دي دعا نه دا شړو کنه په سره مو تیږي وعن ابي يوسف رحم الله ان قول اه لم يفسد في الحالين امام يوسف نه روایت تا کنه چې اه ټکا نه متوي په دواړي حالات شي دا یې کبل آب نه مد نه دا صحیح اه بهر دې مدنه دا نه متوي په دوړې حالت شي کنه یعنی که خشوع د وجه نه بیا او که جزع د وجه نه وکنه درد د وجه نه احت کوي دا پر یو د نه متوي امام ابي څه فرمایي و اوه یفسد و د اوه ټکه د فسدوي په دوړې حالت شي کنه ا د اجزه ولا که جزه ولې بیا فسدوي او خشوع له نه متوي وکیلا چې هغه د فرق دی پر اصل دا بیان کړه د پنه باندې الاصل عنده چې اصل فارق د پر مداغه د چې کلمه چې مشتملې په دوه حرفې باندې کلمه چې مشتملې په دوه حرفې وهما زائدتان او خالف چې دواړه د زوید نه وي دواړه زائدتان وي زائدتان دا معنی چې دواړه د جنس زوید نه وي دا نه چې په دې فی عین لفظ وي باندې نه وي او احداهما یا یو زید ده او بل اصلي ده بلا تفسدو به دا کلمه نه پسې وي میز او دا کنه کلام نه ده اگر که کنه ای جزء د وجه نه وي به صبرې د وجه نه وي دا کلام نه ده دا نه پسې وي و ان کان تاسلیتین او کچره دوړه ای جنس اصلي نه وي اصل وي به تفسدو به دا فسدوي وخروف زوايد جمعوا في قولهم دغه چې کان کیم خرپینا د زوايد نه وي زوايد نو شي کې زوايد کیم خروف دي وای چې خروف زوايد جمعوها في قولهم دی جمع کړی دي کنه په دې کې مقولا شه په دې قول شه دو ته زوايد دا مطلب ده خروف زوايد دغه بلی دا مطلب نه چې چیرته په کلمه شه دا روشي به دغه زید وي د فی وعی لام په زیبه د بنی دا به زید دا مطلب نه ده دا مطلب دی چې کله کلمې ته د یو زیتولي حاجت پېښ شي یوې کلمې ته یو حرف زیتوي ده ا تضيف ته پران وي و الحاق ته پران وي کنه به به دې کنه ځکه وي کنه دا غي ستور دا دې کنه به خر پر وخلې بټه کبه وي ته وي کنه دا غلا سرپتي اليوم تنساه همزادو لام دا يد وو د سلوير پي مم مين پي زشو بلا تيدو شبير نون اوو سين اوتو بل الف تا تنساه دا نشو هيكنا دا لاستي ادهنا بخار پر خلي ببكرا فدسر بكنا حرف جيتوي مختلف كلمه ولا جوړ کړی دي کنه زمانہ منه کنه اليوم تنسا هغه ابو العباس مبارک پښتنه کړی وکنه ده ابو عثمان مزنی نه خو ته په پوه نه شو د حویت و سمانه خو په زوایب دی که نه ترجمه مې کړه حویت و سمانه فشیبننی وقت کنتو کد من حویت و سمانه و ته چې الیوم تنساه ننی بیا ته ویروې حویت و سمانه کسا یا الیوم تنساه کسا که نه یا ابن ملک نحوی که نه هغه شعر ده په منظومه نحوه ابن ملک نحوی هلا و تسلیمون ا دې سوره جمع کړه هلا و تسلیمون تلا یوم انسه نهایت مسئولن په ټوله په ودو عالم سره سره جمع دي په ور سره ضروري کنه نهایت مسئولن هلا و تسلیمون هلا و تسلیم اليوم تنساه يهويت سمانا كنا ده طول خلق زوايد دي ما تضمن كلمتين بالاسناد وكلمه لفظ وجعل معنى مفردين دو ته كلام هغه مانند او کچ په نخوه شي کیم کنه د کلمې او کلام معنا کی د خلق په اورف شوی کنه یا عرف ناس په کنه په اورف شوی کلام تعرف تعریف ته چې کلام چاته ویل رجوع چاته ویل شي لأن كلام الناس في متفاهم العرف كلام الناس په متفهم د عرف شي یته به وجود خور په لجا و افهام المنا اکنه خلق چې پاسه رکن افهام او تفهیم کو یو بل سره پیوي او کنه او پویا په ونو خلی بدا متبعات کو د وجود خور په جا یو دا چې خور په جا په موجود دي خور په جا د کنه د علی با تا سجکنه یا رسیدا خور په جا بلی یو به خو پیدا پښه موجود وي که یو که ډېر وي او بل افهام د معنا چې هغه نه کله سکله خلق څه معنا فهمي که څه مطلب مې نه زده کوي څه مضمون مې نه زده کوي که نه چا ته دماغ ته کوي معنا به پام ته نه ورسي اته که اوس نه بیا ته که نه کوي ته موضوع نه بیا ما دا کلام د خلق په ورب شه اسې په کای دې نه وته کنه ایس کنه وخت کې په شوونه وته په دې سره مې نه موتېږي او کچې خور په حجاب پیدا شو کنه دا څه وکړ چې اوف ګرمي وخسته وکنه تو دې شو ګرمي اوف ته ټکا وکړو کنه دا خور په حجاب په موجود دا کنه همزاد او فیاد په شکنه و افهام د مریاشت په خلک په پیری کچې سړي ګرمي وشو کنه دا څه وکړ چې ګرمي مې کړی تو مې کړی کنه یا تکلیف ورته پېښو فليس على مين موت حالانکه دا موضوع د فرض نه کنه سمانه نه لري کنه اوفټه کنه فليس على مين موت كلام الناس في تمام في متفاهم العرف هغه پوهه را پوهه ده کنه عرف شي هغه اتباع کو د وجود د خوري په ځای وي فهم نه منه ويتحقق ذلك في حروف كلها زوائد او دا خو په دې کې دا نه کلام جوړېږي په یو خو په شان چې ټول دا سوي دي کنه ټول دا سوي دواړه د کله سوي دي کنه یو دا په شان اصلي نه وی کنه خو په جواب په دې شول وې فهم دې منې بارو کړه دي کنه منا به نه فهمیل شي وي نه کلام جوړ شو کنه کلام خو دې ته ویل شي ا کلام در مدار په دین نه کې چې خپل پسلی نه دی په خپل پسوید نه دی په کنه یا دا کامی خپل پسلی دا په ډیر وی ا سپي د پر خپل اوس کې چې سپای کنه کشي کوي یا بیل ځون ته کنه دا ټول شګه دوه کنه په دې باندې هغه سپای پیږي چې دا وښته کنه یا مې کنه باندې کوي د چاره نه دا شګه دوه په سره مين موتیږي خو یو ټکه شته په شي دا مې نشته روشي